أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيما نوع شروع موجوده بنی اسرائیل او د پلار نیکه فباستونه فایده د دوی ډډه او بیتباری ښکاره کولو اول نقض عهد بالکتاب تولی عن حکم الله دویم خباثت لکه سرنګي چې د الله کتاب نه مني نو سنت هم نه مني تاخير عن حکم الله د الله په حکم کې چونو چرا کول او مشهور واقعا ذبح البقری دا درم خواست دی قتل د پاره د مال کذالک دغسی یحیی الله الموتى ژوندی کوي الله پاک مړو لره ویریکم او وبخی تاسو ته آیاته نمونی د قدرت خپل شپږ پنځوس تن او دا مؤجل مرګو دا درین خباست مستقل دی قرآن دا مثال پیش کی او مراد ته قیده کلیه وی مثال چې مړې او کی نو پاک خلق په بدنام کی عام بد کار خپل کوي او نوم د نورو بدنامي دا ګناه کبیره ده لکه مبتدعين وی دا کار فلانی عالم کړی دی کله نسبت امام ابو حنیفه رحمه الله ته کوي درو دې قتل کې قتلونه دو ډیر کړیو او په دې کې اتهام البری نفسان بعضی مفسرین لیکی چې هارون علی السلام چا مړ کړو نو دو نسبت موسی علی السلام خپل روح ته وکړو الله پاک په خپل نبی بدنامی نه پریدي مړی ژوندې که قاتل یو خو موسی علیہ السلام بری شو یا په ښځه باندې چا څوک وژلی و چې دا به موږ ته پاتې شي؟ حدیث کې هم راځي چې لویه فتنه او اوله فتنه په بني اسرائیلو کې د ښځو وي بعضی مفسرین وی تر زامنو قتل چې دا مال به مونږ ته پاتې شي وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا سُكِنُمْ لِكِي عَامِي نفسن مفرد او جمع قران کې 213 پیری ده او د نفس معانی دی اول په معنا د شخص د انسان لکه دا دویم په صفت تعالی کې آل عمران اتشتم دریم په معنا د جنس ان النفس لاماره بالسوء زه د خپل ځان پاکي نه ویم یقینا نفس مګر یو ارمان په زړه د یعقوب علی السلام کې او دغه آیات دلیل دی په دې چې تدبیر د تقدیر مقابله نشي کولی درعا دفکول ته ویل کیږي لکه تندر الحدود بالشبهات اختلاف د دې سره معنی لازمی ده در آ پختو کی په یو بل بنی ور اړول فد دارعتم نو دا مړی تاسو په یو بل بنی ور اړو مفسرین لیکي چې موسی عليه السلام تبوي کته په سچ پیغمبري د قاتل خره چې یو کار څوک په یو بل ور اړي نو د دې سره اختلاف لازمی دی مظهر محتمم سب عربیت کې ډیر ماهر و او د وازیغه والله مخرج ما كنتم تكتمون کله دنیا کې ښکار کی او کله په آخرت کې دا واقعي دنیا کې ښکار کړه ها ضمیر بقره ته راجع دی برکتی غوا وا خو غوا وا او داسې غوا کې اثري یا دوړه زمایر مړی تراجی دی نفس تا نفس مؤنث سماعي ضمیر د مذکر او د مؤنث دواړه ورته راځي کیږي لکه فدارتم فیها د مړی څه حساب په دې مړی باندې اوهی انجکشن نه دی مراد لکه زمون د شيوخ په توجیه اوهی زموږ شیخ رحمه الله به قصه کوله نوري او د دوري د رمضان درس داغه نه شروع شو هر کال به ورته دعا کوله موږ هم دعا کوو ویرا مازیګر درس وکم ترجمه نو بیا با لاړ شم چې قران به اووي بستر به پرانستا صحاف راغلی و کتابونه جوړونکي جواهر القرآن یو وړوکی شته قواعد دی پکې ما چې وکړو ته ما دا سړی په قرآن باندې پوه شوی دی او هغه وخت شورا چې غلام خان عذاب قبر نه مني پندای شي زمنګ شیخ کې انابت دیرو حق تا ورګرځیدل نو ما چې کله دا مسله کوله نه به ورو نه به منو قرآن کی پدریو معنو مستعمل دے لتشبیح دا مړی ژوندی که نور هم ژوندی کولی شي قیامت کې دویم د پاره د بیان نکمال سورت بقره یو سل دری تلیختم حام المؤمن كذلك حقت كلمة ربك لذلك اوه زینی د دې مړی لرا ببعضها په زینی د دې سرا غوا کا نفس کا دغه سی ژوند کوي الله مړو لرا ژوندۍ بکی وبخی تاسو ته نمونی د قدرت پل چې په شي او مړی ژوندی که نو الله قادر دی پدی چې نور مړی بعث بعد الموت ثم قصد قلوبكم ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك قواعد زمنګا قران کریم کې ډیر دي او مواهب الرحمن ملګری یو رساله شایع کړې ده ډیره ښه دا قواعد را جمع کړې دي کذالک ثم قران کې درې قسم مستعمل دي استبعادیه سره د وجود د ما قبلنا وجود د ما بعد محالی په نزد عقل سلیم لکه دی آیات کی چې کلا مړی الله پاک ژوندې کو نو قسوت قلب نو پکار دویم تاخیر رتبی ثم استوى الى السماء ما ویلو چه آیات د سورت بقره په ظاهر پریده زمکه مخکی ده اسمان رستو پیدا دی یو کام دیر شم او دریم تاخیر ذکری لکه مجلس کی خبره کوي الکه پس د دین درته دا خبره کوم سوره اعراف او داغي یو لسم کذالک یحیی الله الموتى موتى میت چې مړ نه او مري او اموات جمع د میتون دا چې بالکل مړ دي او مشهور خلق دا فرق کوي نو میت چې مړ نه او مرګ ته نږدې د موتا جمع شوه اموات جمع د میتون قرطبی د سوره فاطر د آیات د لاندی چه دا فرق غلط دی. دواړه لغتونه دي بالتشدید میتون او بالتخفیف لکه سید کی سیدون هم جایز او دا معنا ځکه نه ده صحیح چې دې ځای کې توای چې موتا جمع د میت ته چې مړ نه دی نو ژوندې الله څنګه ژوندې کوي مړ لا نه دی کذالک یحیی الله الموت ژوندی نه ژوندی کیږي ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة قسوة القلب نبو القلب عن الاعتبار سوره حدید شپاړسم کی دا امت الله منع کړی دی د قسوت قلب نه وشتم سپارا شپړسم آیاتو سوره حج کې هم راځي قران لفظ د ثم مستعمل کړي دي د ډیر مهلت لپاره من بعد ذالکا د مذکوره واقعاتنا فهي كالحجارة تشبيه د معقول بالمعسوس للتوضيح په دوی الټه اثر شو او اشد قسوه او په معنا د بل سره د شک د پاره نه دی او دی ته ترقی فی تشبیه وی دا ولی سخت دی وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار واو په معنا د از دی از من الحجاره لما يتفجر منه الانهار علت تفاره د اشد قصوه ګټه کې لا څه تاثر شته او د دوی زړونو کې هیڅ تاثر نشته ګټو کې داسې فواید شته چانه ولی بیږي سیندونه اکثر ګوري د ګټي پر خراوتی زینی نه چینی زینی کې نفسی یری ګټو کې فواید شته او پتا سو کې نشته پکار دا ده چې پتا سو کې داسې کسان وي چې د نهرونو غونې فیدې کې خلکو واغستې نه دا کې داسې کسان کوشش کوي خلکو ته فیده ورکړي نه داسې چې په خپل د الله منقادي او دا فواید ګټو کې شته یتفجرو دیر بیدل فیخرجو لگی اوبو چینه خلق تی اوس کی اهبتو که بل له فیده ورنکی نو خپل خشوع پکشتی انسان اکار دادا چې په باب د انتفاع کې ته د دریاب په شان تشي او ډیر خلک درنه فیده واخلي یا دومره شا چې خو شا محله در نه فیده واخی یا دومره شا چې په خپل ځان کې خشوع تواضع پیدا کړه حدیث په باب د علم کې دې ته اشاره کوي چې زمکه درې قسم دي یو خوږه زمکه ده او په جذب کې میوی غلی اوکی دویم هغه ځمکه ده چې خپل قبول نکي او ډندونه پکې جوړ شي خلک تی فیدی واخلي دریم کاریز دی نه جذب کی او نه راجم کی آیات کې اشاره د دې خبرې وته چې قران واوري نو دومره اوجاړه چې ګیره دې لمد شي یا چې د سترګو نه دې اوخي اوبېږي یا کدا هم نه نو نفس یره د کې پیدا شي باکو و الا فتباکو ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك قاصي د هغې نښه دا ده چې په دنیا خفه کېږي، په دین نه خفه کېږي. هغه ملګرو ته د حسرت مقام دی چې په چوټه خوشاله وي، دنیا باندې حزن شته په دې انسان درې قسم شو هر ځای کې داعي او مبلغ لما يتفجرو محلاو قوم لما يشققو د خپل ځان اصلاح بانی دیوبان مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله خوب لیدلو چې د پيو ولا زما د خپو د مینز نه وتی دا د کوفینا تر عربو پوری گنگوهی رحمه الله ورتوی چې د تانه به الله پاک نشر د علوم دینیو د مسلک د امام ابو حنیفه رحمه الله کی شین مولانا صاحب بدا واقعا ذکر کولا مولانا محمد قاسم رحمه الله چې کله وفات مخ کې خوب ولیدو چې پیغمبر علی السلام ز په صادق کې پټ کړم مشايخه قاسي دا بعيد من رحمة الله وما الله بغافل عما تعملون مضمون تتمه د نوع ثانی مخکې او اشد قسوه صح په کلکوالي کې معون ان یؤمنو لکم په دې کې پنځه خبيث جماعت ذکر کړي اول احبار رهبان مغضوب علیهم نمنی سرد علمنا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه افتطمعون د متأخرین و خباسات ذکر کئی نو خطاب نبی علیہ السلام تکی صحابه و سر خبر شروع شو تفسیر کبیر لیکي چې څوک دا آیاتونه ولولي نو وجد ذلك بعينه في فرق هذه الامه افتطمع حمزه د صدارت د کرسۍ نه نه راکوزېږي ان یؤمنو لکم ایمان شرعی مراد دی لکم لام اجلیه أن يؤمنوا اعبدوا ربكم لا تجعلوا لله أندادا فريق منهم يسمعون كلام الله كان كلد انقطاع دفاري كلد وجود دلت للوجود يسمعون كلام الله تورات ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه تحریف په کاو چا ورته وی چې مولوی صاحب کتاب الله قدسی وی چې دعا زده رامدد شوی دی نو دوبوی دا د بوتانو بارکی دی تحریف او تبدیل د دوی معنوی او یبدلون معناه دو قسم تحریف دی لفظي او معنوي اهل کتابو دوړه کړی صرف معنوي نو امام بخاری او شاه ولی الله وی چې تحریف لفظي نو کړي بلکې معنوي کړي راجح دا ده او دا د جمهور مسلک دی چې پخوانیو کتابونو کې تحریف لفظي معنوي دوړه شوی قرآن کې تحریف لفظي دوی نشي کولای ځکه د هغې ذمه داري الله پاک غستې ده نو دوی عفر قلید ختم کو میرے بعد سردار آنے والا ہے وجوه د تحریف شیخ د پنځتون رحمه الله ذکر کړی دی چې تحریف د حرف نه دی او حرف شک ته وي وجوه د تحریف یو تقیق د مطلق دویم اطلاق د مقید دریم وزد لفظ په زید بل لفظ سلورم عدم تتمیم د کلام پینزم زیادت په فعل شاری شپگم عدم ذکر د لفظ لفظ نه ذکر کی وم حب الاقتداء اتم حب الدنيا نهم تغليد في معنى اللفظ يحرفونه الوسی یو ډیره ښه خبره کړی ده تحریک دو مومنانو تبعیوی چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتو من بعد ما عقلوه مطلب د کلام به بدل ک انداد عام نه دي صرف بوتان دي او من بعد ما عقلوه د خپل مطلب د پاره وهم يعلمون جواب د سوال چې دا بدو خطا ان کړي نه رستو د علم نه یې کړی دی، اجتهادي خطايي نه وه، من بعد ما عقلوه هم يعلمون دوی به نه پوهېده چې تحریف به ګناوي نوې دو ته پته وه چې انه اسم تحریف ګناه دی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا او هر کله چې دوی مخامخ شو یو مومنانو سره نو وی بدوی چې مونږ ایمان راوړی دی وایزا خلا او کله بچلاړو بعضهم زین دوی الی بعضین منافقان زین نورتا مولایان مشران محرفین مولایان بعضی محدثینو له الله ذوق ورکړی دی حدیث نقل شي د الفاظو نه دا پته لګي چې دا د پیغمبر علی السلام الفاظ نه دي گر مصور صورت آجانی جانان می کشد حیرت خواهم که ناز شرا چشانی می کشد فوټوګرافر د معشوق فوټو جوړ کی نو مویزه په تحیر کیم چې داغه نقل و حرکت هغه بسنګا جوړ کی نشي جوړولې او دا دوی مډل دا منافقین دو پڑک بعضهم منافقان الى بعضن مشران محرفین مولایان قالوا مليان وي محرفين يحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم علم الله لكم في التوراة په اول د بقره کې هم د آیاتو واغا د منافقینو بحثو دا اوس او خزرج دی عربو کې نو دلته اهل کتاب مراد دی تکرار نشتا او داغی مثال دا چې محرفین دوی څنګه له بدوی لاړو نو خبره دا و چې دوی با د یو پیاله نیم چی د پاره تورات انجیل خبرې کولې چې دا نبی آخر الزمان حق دی تاسو خپای وی او ولی وی اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم لام د پاره د عاقبت او د انجام چی غالب به شی په حجت کی په تاسو باندی عند ربکم د الله په کتاب به تاسو پړکی غالب بشي او سبب یې دا دی، بما فتح الله علیکم اتحدثونهم تا نه ویلي پرون خبر وله تا ورکړی و چې یاره زمونږ کتاب کې هم دا شته دویم نو معنا دا لیوحاجوکم لام د عاقبت چې غلبه بو کی پتا سو باندې به په دې خبرو عند ربکم چې هاذا عند ربکم ته ویلو چې دا زمون کتاب کې شته یا عند ربکم قیامت مراد ده دا به د قیامت سره ولګي قیامت کې به وایي چیرې تاسو مونږ ته په دنیا کې دا خبره کړې و چې نبی آخر الزمان حق پیغمبر دی مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله دا آیات د دنیا سره لګي او قیامت کې بیا جګړې مګړې نشتا هاذا عند ربکم کی مضمون الله تعالی کې هي. د الله په کتاب به مو پړه کیخه او غالب به ولی شي ستاسو په سبب تاسو ورته ویلي دي چې زمون په کتاب کې دا شته افلا تعقلون د دوی قول دی چې تاسو ته پته نشته چې اومیان راته مليان کوي په دوی کې ان پړ دي چې نه پوهېږي په کتاب باندې مګر تشلستا مګر بی بنیاد امیدونه و ان هم او ندی دوی مګر اٹکل کئی اومی د امنه ده نو دلته دو تفسیر دی یو معنی الا امانیه ما یتمنى النفس وتشتهی لکه د دې صورت یو سل یو لسم کې پوها ملګری تایید راواړی معنا الته په پوها کی بیا څه اشکال نه د زړه خوا یتمنى النفس دویم تشلستل الا اذا تمنا حج دو پنځوستم مشکل آیات چې ده که اوله معنا مراد شي استثناء منقطع ده په هیڅ نه پويږي الا امانيه لكن يتبعون شهوات العلماء السوء و انهم الا یظن په عقایدو کې په خپل ځن پسیزي ګمان پسیزي دویمه معنا الا امانیه تشلستل نو استثناء متصله نو کوئی په قران په کتاب باندې لا يعلمون الكتاب الا امانيا أكاذيب مراد الذي اخذوها من كبرائهم غیم أمانيا تلاوت بغير فهم تشلست قومیان مراد دی شیخ په دې مثال پیش کو طالب العلم دې د سواد په دی روجي دي هغه او خړی منی سیزن دې لاټ پروړه کې پیتاو ورمو ته فریوته ماښام پاسېدو په خلی کړ روان دی الکه ته محنت ولې نه کوي ویر الله غفور رحیم دی علم برا کی دا امنیه ده که د خلاصي دی خیالي کله چې ته محنت کوي رجا طالب العلم محنت کوي ځان کړی پابندی تکرار مطالعه د الله نه سوالم کوي ها د دې دا مسله مطلب نه دی چې نفس تلاوت یو سړی کوي دا یې معنی ثواب نشتا ثواب شتا دین کې ځوان چلول عام قران کې د دې زم دی بدی اصول وایي چې خبر واحد مفید د ژوند دی مسائل مستنبطه ځونی دي نو ته د قیاس نه څنګه وای چې دا واجب العمل دی استحباب تی ثابتای یو جواب و انهم الا یظنون په باب د عقایدو کې ځوان د مجتهدینو په احکامو کې دي قرطبی سوره یونس کې لیکلي دي چې ځوان فی باب العقائد معتبر نه دی شرقایدو موي دویم جواب چې ګمان دو قسم دی یو مستند الى الدلیل حدیث داغینا ماخوز بل ځن چې دلیل ته منسوب نه زم د دې اٹکلی خبرې دی ښه وَيْلٌ الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله صلورم عدالا محررين منشیا درې عمله شو یو لیک دویم داغی الله ته نسبت او دریم مقصد داغی حصول د دنیا لیشترو به ثمنا قلیلا جزا بقدر العمل نو اول وی فویل للذین تباه دي شي تباه دي شي تباه دي شي درې عمل یې کړي او دا زجر دی محرفینو ته لفظاً یکتبون پسې فوائلن فاد تفریح وی حلاکت ته ویل کیږي خسران ته او دا ماده قران کې یو کم 50 پیری ذکر ده ویل یو وادي په جهنم کې هم د ترمذی حدیث دی یکتبون الکتاب بایدیهم دا کنایه ده من عند انفسهم دلیل شرعی ورسره نشته او دا ما ځکه وی چې لیک خو په لاس کېږي لکه ملګری لګیا دی نو قرطبي ځکه معنا کوي چې من تلقاء انفسهم بی دلیل خبره تحریف لفظی په دې امت کې په احادیثو کې ډیر زیات دی نسبت نبی علیہ السلام ته دادا سیده لکه نسبت چې ته الله ته کوي ثم یقولون دا دلیل دی په دې چې دوی تحریف لفظي هم کړی و. سوال دا راځي چې یو سړی مولا یي پوه یې تحریف ولې کوي؟ نو جواب لیشترو به ثمنا قلیلا اقتدار وغیره مقصد دنیا ده حصول د دنیا کله دوی کبیری لیکلی دی د مونیا شرح ده چې د مړي کور کې د دوه ورځو پورې کور کې ور ویني حدیث موضوعی درې جرمونه کتاب جوړول الله ته داغي نسبت کول حصول د دنیا نو درې ځل لفظ د ویل جزاء يكون بقدر العمل قرطبی لیکي في هذه الآية التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع فكل من تبدل وتغير أو زاد فهو داخل في هذه الآية نو دا آیات صرف يهودو ته نه دی شامل هغو پورې نه دی مختص العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد وویل لهم مما یکسبون مال حرام دی وګټو سبب د هلاکت دی وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فريق خامس صابزادگان صابعقان چې خپل عمل نشتی هغه سالي خرزي په کړيو هفته یا دنیا کې چې زمون سعمر الا ایام معدوده تقید مقام کې معارف القرآن وشته ده چې منګه عصات یو عصات المؤمنین نو جهنم تک تا منګ لشته او همیشه نه آل عمران کې دا مضمون 34 کې شته او دا استثناء په واقعیت بنا ده بیا لیکن سوال دا دی چې عبادت تسخیح حدودو آباو کړی دی او معاف شوی دی ورته نو دوی دا چرته منی مقصد دا دی چې د سره د شرک نه موږ جنت ته ځو دویم ماوی چې يهودو بوي چې د دنیا ټول عمر اویا زره کاله یو زره کاله هر زرو پس یو ورځ ټول ورځې شوي په دې مشکال دی چې دوی دا چرته مني بدعتیان راغله او د هغې نه یې هفته د خیراتونو جوړه کړه. اول ماښام، دویم ماښام، دریم جمعګۍ، څلېښتي، تلین، اشتنی پوره شي بل اصح دا ده استثناء په فرض او په امکان بنا ده لن تمسنا النار الا اياما معدوده مسلمانانو دا عقیده ده چې مؤمن لره خلود فی جهنم نشته معال به جنت ته وي قول اصل د مؤمنانو دی نو مشرکانو هم دعوی کولی په شان د مسلمانانو چې موږ هم عصات یو سورځي به د ګناهونو د وجې نه جهنم ته ځو او بیا به جنت ته ځو د مسلمانانو قول دا بنا او په دلیل چې موحد به اخر جنت تزي من قال لا اله الا الله دخل الجنه د دوی دا قول بلا دلیل ام تقولون علی الله ما لا تعلمون پتاسو کې شرک دی نو تاسو څنګه دا خبره کوي بلا من کسب سیئتا وحاطت به خطیئته بیان قانون ولنا او چا چې وکړو شرک بدی اراګه ګناهونو ددو فاولائک اصحاب النار نو دغه دوزخیان دي دوبه پاغي کې همیشه وي فاولائک تخویف اخروی الذين آمنوا بشارت هغه کسان چې مؤمنان دي اکړینی کی دغه جنتیان دي دوبه پاره همیشوي خواندان د جنت بلا من کسب سیئتا بیان قانون مفسرین لیکي چې بان مات علی الشرک ولم یتوب نو سیئتن مراد شرک شو معتزله او خوارج مطلق ګناه اخلي احاطه توبه یې کړی مرتکب د کبائرو مخلد فی النار دلیل ده اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې عاصی ګناهګار په قدر د عمل بکړیږي کله ورته معافیو نکی دلیل حدیث ته ابو ذر رضی الله عنه ویلانم نبی علیہ السلام آرام فرماو موقع ته اشاره کوي چې ما ته محل ماده ده لارم شو وما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه مشکات صفحه 14 کې ابو ذر رضی الله عنه ورته یا رسول الله وان زنا وان سرق دری پیر نبی علیہ السلام دا وی او نبی علیہ السلام فرمایي وان رغم انف ابی ذر ابو ذر پوزه ولی نه خاوری کیږي ابو ذر رضی الله عنه زاهد د زهراو ذر رضی الله عنه به چې کله دا حدیث ذکر کو وی علا رغم انف ابي ذر زکو سم خفایم چې زانی او غلاګر دیبا جنت ته څنګه ځي معان اخیری جنت ته تللی معتزله او ته جواب منغو کو یہاں تک کہ کوئی نیکی نہ رہے اور ایمان بھی نہ رہے او د عربی تفاسیر دا ویلو چې بان مات علی الشرک ولم یتوب او د تایید د دې د حدیث نه معلومیږي چې د ګناه اثر دی سړی داغ په زړه لګي نو که سړی توبه وي رګمال سوان شو که وینه وستا زړه باندې داغ لګي لګي لګي یو مسخ شي دویم حبر الامه، ابن عباس رضی الله عنهما فرمائی چه مراد د سیئې نه شرک دې. ابن عباس رضی الله عنهما به اصطلاحات د فن نه ذکر کول ځکه هغه اهل لسان وو نو موږ وایو سیئة کی تنوین للتعظیم دې. دریم د خلود نه مراد طول مکس دی ورنه مکس وانخلی نو په ټول نصوص کې به ګړبړ او تعارض شي سرورم حکم خدا شو او آیا ګنهګار ته معافي کیدی شي او که نه نو دا نس ساکت دی سورت بقره دا نساء 116 دوزه کی راځي ان الله لا يغفر ان يشرك به فقباحت شرک چې مو ذکر کړی ځه ډلې الله پاک په دې تتیمه کې ذکر کړي یو احبار رهبان دویم منافقان دریم اومیان څلورم منشیان او څلو پنځم صاحبزادګان او تتیمه په تخویف او په بشارت باندې بنی اسرائیل د موجودو بنی اسرائیل او خباستونه الله پاک ذکر کوي او داغي خلاصہ اوامر پر خودو او نواهی کول انکارهم الاوامر و اتیان اوامر پریدی او نواهی کوي یاد کا کله چې می وعده د بنی اسرائیلونه چې بندگی مکوای مگر د الله او د مور پلار سره خسرو کوي خېګړه کوي وزل قربا او د خپلوانو سره وما ملکت ایمانکم یولسمه نه منی راشه یولسمه واوره وعبد الله یو لا تشرکو دین دری ذل قربا سلور یتاما پینزو مساکین شفق جاری ذل قربا وو جاری الجنوب اتا خطاب کی ترقی د دما قبل نه د میثاق په تورات کې او قران کې صرف دوی ته یاد دهانی ده صداقت ته قران کې نه معلوم شو او دا خطاب يهودو ته ده من حوالی المدینه دا امت ته هم مراد دی چې کوم کسان شرک کوي نږدې سره ربط دوزخیان ولی دي مضبوط لوازمات کړي سورہ نساء او بنی اسرائیل تیس کی هم دی لقمان باره کی هم دی سوره نساء کی خطاب دی امت دی نو الته تفصیل دی اغزه کی قربان. د مور و پلار حق او د خپلوانو حق دا جدا جدا دي نو ځکه الته با ذکر کوي بنی اسرائیل حقوق د ذوی القربا او بالکل ختم کړیو نو بقره کې بای ذکر نکړه حق د ذوی القربا داخل دی په حقوق الوالدین کې نساء کی تفصیل دی یولس ذکر کړه خطاب مومنانو ته دی د مومن دین ډیر وسیع دی دلته اختصار کوي صرف یادول د وعدی کوي لا تخرجون انفسكم ثم اقررتم وانتم تشهدون نواهي تقتلون انفسكم تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان لا تعبدون مضمون د میثاق ته چې په میثاق کې څو او خبر په معنی د دی نو اول حقوق الله شو لا تعبدون احدا الا الله لا تعبدون الا الله دا جواب د قسم دی املاء مامن نبیه الرحمن لیکی چې معنا په دلالت کوي او هغه دا ده چې اخذنا الميثاق چې موږ ورته دا ویلو چې الله تعبدو الا الله دویم تقدیر کا اخذنا میثاق بنی اسرائیل علی الله تعبدو بی الله تعبدو حرف جر تلی دی فعل لاړ دریم دا په زید نسب کې علی الحال میثاقهم چې توحید به همیشه کوي تر څو چې دوی جندي ابدا معاشو سلورم لفظ لفظا خبر ده او معنا نهي ده قلنا لهم لا عطف د اخبار په انشاء باندې ته څنګه کئ؟ نو یو جواب چې تحسنون احسانا عطف د انشاء معنا شو په انشاء معنا باندې لا تعبدون معنا انشاء او لفظا خبرو دویم احسنو احسانا عطف ته انشاء لفظا معنن راغی په انشاء معنن باندې املاء ما من به الرحمن دا تراکیب ذکر کول راشه اوسو مقصود دلته و انشاء او د هغې نه تعبیر شوی دی بالاخبار لري للاغرار ځکه ما وویل چې نفې په معنا د نهي سره شوه سوا د الله نه چې د چا ستا په زړه کې د هغه عقیده وي نو توره د لا پرې راکاږه لا اله الا الله نو وروسته به الا الله پاتې شي لا اله یوازې وایي نو دهري شوي چې الا الله دې ورسره نه کل کړي خېګړه کول غټه خېګړه د خپل مور او پلار سره دا ده چې عقیده یې ګنده وه تر ورسېدي عقیده دې ورلره صحیح کړه وبالوالدین احسانا احسانا اتيان بالامر احسان مع الوالدين قولا بني اسرائيل احسان معهما في الدعوه الى الايمان امر بالمعروف که فاسقو بنی اسرائیل تیس کی درشتم کی تواضع د مور او پلار مخ کې هغه یو خبرو کړه وصیت نه دی هغه منل لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق داغو خدمت کول پاغوی خرج کول کله مړ شو وفات شو نو هغو له دعا کول چې رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا دعا د مغفرت د مور او پلار دوستان دي دغه سره پس د مرګ نه سل رحیمی دعوت د حق هغوی ته په نرمه لهجه باندې، وبالوالدین احسانا، لکه ابراهیم علیه السلام چې خپل پلار ته کوي، د حقوق الله نه رستو په حقوق العباد کې لومبه حق د مور او پلار ذکر کوي ځکه موجود حقيقي الله لیکن سبب راغی د پر انسان اولا نشأ الله وکړن تربیت تی مور پلار کوي قدر عوض نه غواړي کته نه فرمانی نعام در باندې نه بندي تصرفات کوي ګټه وټه کوي په مال د الواد کې د ګټې وټې کوشش کوي وبالوالدین احسانا د دیو جنا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی راځي رضا الرب فی رضا الوالدین خوشحالی د رب په خوشحالی د مور او پلار کې ده زمون شیخ ته یو بل شیخ وی دواړه عالم برزخ کې دي الله دې ورته د نور نډک کی چې تا خپل حقوق بیان کا شیخ شیخ رحمه الله به ډیر خوندور بیانول او دا به د دې لپاره چې خلک به نرم کو نو بیا به ورته عقیده ذکر کړه نشه به کړه وسخط الرب فی سخط الوالدین دا مور پلا خفغان دا الله خفغان دی د چانا مور پلا خفای الله تی خفه دی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته دا مخکې د ترمذیو هما جنتک ونارک ابی دادا هم ستا جنت ته او هم دی توزخ ته د مینې په نظر مور او پلار ته ګوري نو د قبول شوی حج او د عمرې ثواب الله پاک ورکړي شیخ رحمه الله به وی چې زخپل کور ته چې زم بابا ته وګورم چې بیا راځم بابا ته وګورم وی زما بابا بس شي نه قبلو یو زلا ما ورته وی چې چډیر خټو کې راوړې دي وی چې کله ما راوړ بابا قبول کو دعا یې وکړه نو وی زه د کټ بان ته کیناستم او خپل دعاګانې می شروع کړې چې بابا خوشاله شو الله خوشاله دی شیخ رحمه الله به فرمایي چې د ما سره واټ دی د مریضانو ځان لا د چا بچی نه یا دا وزن لا دا هم داسې ګڼ ملګري زمونږ یاد دهاني کوي زمونږ یاد دي دعا د غایب د غایب د پاره او به حقدار د خپل کشر د پاره دعا کوي ولوس پکې تړيري د هیچا په خپو کې الله پاک جنت نه دی ایښی د مور او پلار په خپو کې ایښی دی حدیث دی نبی علیہ السلام کیږي امين امين امين صحابه عرض کوي ناشنا عمل وی اول رمضان تیر شو او سړی ته معافی و نشوا دې دې خدای غږ کی مونږ هم الله دې غږ کی خو خدای دې پکې مونږ نه راولي رمضان یوازې بوکه تړل نه دي غوی باندې چې سیل کوي روژه د بل د پاره مه نسه چی هم دنه کور تنګ دی هم دنه جهان تنګ دی ځان ته کله غصه نه مای آمین وی دویم چې زه ورته یاد شم او درودونه وي د دې سړي پوزه دې کېنسر شي ننکۍ دې شي موږ هم وایو چې مور او پلار یې عند الکبر د بوډاوالي په حد حالت بیا موند او د جنت ته لامل علماء طلباء په دې زمره کې انتهایی کمزوري دي علم نشکړي چرته د مور او پلار خپې ته نه دی ناس شیخ رحمه الله بوي چې هغه زوی کافر زوی دی بنګوري تلاړ د سیټ لوري راويستا نکاح کوي د ځان نه یو کوز درجه خورلانه راواله نو بیا ځان په خنډ کی مور ته وای چې دا د زمیداری کار خو به منګه کو مقصد غشین به ته غور چارړې لرګي به ته چای ادا خو ما د حاجي صاحب لور راویستي ده نو دا به سرې کړي شونډي او سره لاسونه نکریزه ناسته وي په کټ کې دا بچی وي کافر بچی دی ښه خزه دې وکړه نو ړومبه به ورته ووایي چی پلار دی ژوندی وو وای دا بادشاه دی بادشاه لا څه یی مور دی ژوندی ده وای دا ملکه ده شهزادګۍ ما او تا دی غلامان یو وبالوالدین احسانا بختور هغه بچی دی چې خورلنی ابی ته کینی دی په خپله بابا ته کینی ځکه د زنانه د پاره د نارینه چاپی کول د حرام حرمت مصحره لکه زمنګا په دې غرونو کې داشته څوک وي که شړای لا پاسي څوک وي که برستن لا پاسي نه نه نه نفس ته شیطان دی اونګور سخر نشي چاپی کولی نو خدمت به کې د جامي دا به نه وای چې څه زوړ شي، چې زوړ شي څه ترې جوړ شي، مازغه یې نروب شوي دي، ګړوب شوي دي، ګوزاره به ورسره کوو، دا زوی کافر زوی دی ښه! وبالوالدین احسانا موږ به یې ویو او کوو به یې نه. اکثر علماو نه سړی تپوس کوي ملګرو نه کوم ځای کې؟ پلاني ځای کې. بوډا بوډۍ یره وای هغه د تورو برګو نه نه راواته تا راویسته چرته په پټو سترګو پی راځي بیا خپل چې تی پیدا غونډل خان به پیدا کیږي ښا ځینې اعمال داسې دي چې دغه سلا الله دنیا کې ورکی هغه نیکی او کبدي په انشاء معنوي باندې ځکه هلته نفي په معنا د نهي سره شوه لا تعبدون احدا الا الله حقوق لا شو وبالوالدين احسانا حقوق شو ماشاءالله ستادي کتاب وزل قربا او د خپلوانو سره عطف د عام په خاص باندې نه دی ګورې ښا خپل هغه چاته ویلې کیږي چې پاره کې واسطه ای د مور پلار سره واسطه نشته ښا د دې وجنه د هدايه مسله پخوا کاله جان او اوس زمونږ طلباو کې هم داسې شته چې په خپل مور و پلار شرمیږي. کاله جان وردی به سپینه وه، پلار به یې لاړ چرته، ملګري به ترې تپوس وکړي وایي دا زمونږ د کلي سړی دی یا خپل دی دی عاق مان شو ښا وزیر قربا طلباو کې سم دا سشته چې په خپل پلار باندې شرمېږي ښا وای یتاما جمع د یتیم اختصار ورنه دا زیت تبیلو زیل دی لوی خیټه لري او د وخت مونږ به په آزاد زو ولیتاما یتیم نه الله پاک پلار واغست نو امت ته دا وی چې د یتیم خیال به ساتي داغه په سر به لاس راکاږي پردی بچی اغستل طبیعت نه منی خو ته به ورسره عادت شی. یو ځل دو ځله درې ځله دی واغسته والیتاما الم یجدک یتیما فآوا ټولو یتیمانو ته تسلی والمساکین جمع د مسکین جعفر رضی الله عنه ته به ام المساکین وی اصحاب صفه د اویو او د دریو سو په منځ کې بو مسجد نبوي کې د غزې اوسم د ډبې په شکل دی څه کسان پکې تناستی د ام المؤمنون د کور په شا روزې نه شاته نو جعفر رضی الله عنه د عجزانو مور والمساکین اختر دی ځان لا شاپینګ کای نو یتیم په کټال کا مسکین په کټال کا سودا سلف کای توړنی عجزانو تا واچا لکه په دینن دور کې انتهایی د یو بل سره د ایثار ځکه رمضان د نیلام میاشت ده الله نفل په فرضو کړی دي فرض په اویا دي نو په کار دا ده چې ایثار موخر انتهایی همدردی او بایچاره فروټ راوړي یو دانه نیم کې عجز لور کړ نشي ورکولې نو بیا خو کم از کم پټي خورا جعفر رضی الله عنه تبعی د مساکین ابی وی اصحاب صفو تبعی आवाज کو کله بکور تلا اچ بنو نو غړ ګړې د غړو هغه یې وستو او هغه به ټوټي ټوټي ک او اصحاب صفه چې جامع به ور سره نه وي لیکن هر وخت کې هم عالم هم طالب هم مدرسه هم مجاهد هر څه ته تیار ونی مساکین ورونو یاد ولرئ مواقع پیژنئ یو سړی د تا سره خکی لو دعیت الى القرع لاجبتو یو سړی بزدا داغي سوی پخی کی داغي شروع نبی علیہ السلام وی مال دعوت راکی زبه قبلو سړی د تا سره خکی طالب العلم او ملازه پاغه ده قبله وا لیکن د تا سره خکی په دې نسبت باندې د تا سره خکی چې ملازه په تھا باندې اړي زمونږ دی مدرسه کې شیخ رحمه الله د ځان د پاره یو حافظ راويستو او قران په هغه د چې بچپن کې یاد شي ځواني قران دا یادنی اخیر را پوری کچاو شیخ سیتا تراو کې بدا پرزولو چا به یو زین فتح چا د بل زین شیخ رحمه الله خټیر نرم مزاجو کله ورو ورزید غصه وشو چې حافظ سفشته مالبا فتح راکې نو حافظ صاحب زمون چا بوته ډوړی لا نو دی ورته پلاری وی چې د ما سره زینو دا مزی بکای حافظ صاحب ورته سپک کی خبرې وکړو د غزین واپس شوخه والمساکین د شیخ رحمه الله ترو زمون د کلی خلق د طلبه سره ډیر خدي او الله دې خصاتی ډېر خخې دي داسې کله ما چرته نه دی لیدلې الله دې نظر کوي نه د شیخ رحمه الله ترچو اغووي زه د طالبانو د کندو ګوجرین د دې مطلب توهین نه دی ګورې نصب ګوجر کلکم بنی آدم ګوجر د تعارف پخوا ګوجرانو کره غوړي شملي ماستړي وو ډير خدمت پې کاو یو کال یې میر شو د روجي نو پاتې شو طالبانو وزرونه خو ډیره ګرانه زامنو شکایت شیخ سپتو کو نو شیخ رحمه الله طالبانو ته وی چې اړتالو کې چې موږ د امارت نه مونږ وشوم داسي جمی کی وای منی کی وګي وای طالبان له بوجو راوړو والمساکین لغمان مولالای زوی سلیم نامه او وفات ته یو قیمتي جرسي لغمان مولا دا ما به لیدل او شکای کیو افغانستان خو اوس دیږي کې استوګنه د وفات ته هغه جرسي ډیره قیمتي و جرسي خرڅ کړه ځان لې په بړستن تولې جامي ضرورت پوره کړ اکا د بل چا په سره ولیدا لغمان مولا ته وی جلسی ویا کاغه زما دا غستونه زما د ټول کال ضرورت وی مړ سړی به انصاف خدي ونکړو زما دا خوخوا چې دا ستا په جوسه باندې وي په تنه باندې وي دا بلستم ته بدلو ما کړی ول مساکین د طلباو سره ښه ما ویلی هم دی که څوک زما خبره اوری نو وظیفه پیشمنی په خپلی طریقی سره لکه ریلیف دی کلی کی څه چلیږي هم خو تاسو کوشش وکړئ د هر چا وس د دکاندار ځان له کومو خلکو کړي خه د عزت په طریقي ځکه زمونږ مکلفه وظیفه ده شل ډوړی د خو سوال نه پیدا کیږي نو دا عجزانو لور کوي د طلباو نه دی الله پاک مونږ نه محرومه کوي وقولوا للناس حسنا عام خلقتا قولا ذا حسن حسن عند المخاطب نه في نفسه في الواقعي فرد کامل د حسن هغه توحید دی لهجه به دې نرمه وي خنده پیشانی به دي رون وچولې دې ته مدارات وي خو په بیان کې به دې مداهنت نه وي ځکه قولو للناس حسنا فرد کامل د دې توحید دی واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم تمثيل کې لکه عبد الله ابن سلام مگر چند کسان تاسو نه دا چند زکه وی چې دا لفظ زما د شیخ ته پنځیر رحمه الله وانتم جمله اسمیه دا توليستا سعادتو عادتكم الاعراض الاعراض عن الحق وإذا خذنا ميثاقكم لا تسبكون دماءكم د نوع ثالث د موجودو بنی اسرائیل خباست ترقی د مخکینا پلار نکس کئ دوی په خپل قابل تقلید نه دي اوامر پریدي او نواهی کوي وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ دا ميثاق ما اوس عرض دا وکړو چې دا په تورات کې او دلته تذکره ده دی امت ته هم دی رومبه آیاتو نو لګه تشریح وا خطیبانو د پاره اوس خطبه شته نه تقاریر د ناستې خبره څوک کوي نو د هغوی لپاره او بل دا چې دا پنګه هم شوه ثم تولیتم الا قلیلا منکم تولی عن کتاب الله و یوم القیامت او پر ورځ د قیامت واپس پکړ شي کلک او سخت عذاب ته نه دی الله نه خبره دا غینه چې کوي تاسو ها اولاد دل تراغلی دی د پاره د تحقیق تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان اسم محرم الجنس لك الشرك عدوان دعاء جائز ده لكن هي دی آیات کریمه کی ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ مثال په تور الله دې مکه شیخ په د سیدو او د منګوري مثال پیش کو موږ د نیوی کلی او د شاپور مثال پیش کو څه جنگ وشو قیدیان شاپور والا وراویست نو تفادو هم د شاپور والا به جرمانه نه ورکي بلکې جرمانه چې ورکي نوی کلی به ورکي خپل قیدین بازاد کی سیدوال به ورکي منګروالو نه خپل قیدین آزاد کی نو قران څنګه وی تفادوهم قیدیان بوم تاسو راویستو جرم بوم تاسو ورکو فدیه بوم تاسو ورکولا عام مفسرین دا جواب کوي چې خطاب مجموعی ته دی مراد تینا آخذین دی لکه دې مخکې کې هؤلاء تقتلون انفسکم خطاب مجموعی ته دی او مراد تینا قاتلین دی بیا خطاب مجموعی ته دی او مراد تینا مقتولین دی اول جواب تسلیمی شو دویم جواب تفادوهم وهو محرم علیکم خبره اصل دا وه چې دغلته اوسېدو بني قریظه او بني نذیر حمیر نراغلیو دا یمن نه یمن نه راغلی دوه ډلې شوې مدینه کې اوسېده او د دوه خرانی وه همیشه به دو په آپس کې د یو بل سره جنگ وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نمخ کې درې سو کاله قریبا بنی قریظه او بنی نذیر مو اوسېدو دا کتابیان بلا تشبیه لکه پاکستان چې کله وجود تراغه مولایان دوزی شو لیګیان شو او کانګرسیان نو لیګیان کانګرسیان به من اوس او خزرج کو ملایان څه لیګیانو سره شو څه کانګرسیانو سره شو اهل کتاب به شي نصف لی و نصف لک نو مثال به یې داسې شي عام عرب دوړلې اوس او خزرج دشمنی تر دوی په منځ کې بری قریزه د اوس ملګری خزرج د بنو نذیر ملګری شو بلکې دا بني قریزه او بني نذیر یو بل یې سره اوسېده او بل بل بل سره اوسېده ملګرتیا به یې وه حلیفان به وو. د اوس او د خزرج په درمیان کې خو عبایی دشمنی وه بنی قریظه د اوس سره ملګری او بنی نذیر د خزرج سره ملګری اهل کتاب ویش شو د اوس مشر سعد بن معاذ او د بني خزرج مشر سعد بن عباده جنگ بوشو نو مثال په تور اوس به کمزوري شو خزرج به غالب شو نو الته بني قریظه به د دو سره ملګریو قیدیان به چراتلو نو یوازې دا اوس بنراتلو بلکې اهل کتاب به ورسره راغله بني قریظه نو بني قریظه او بني نذیر پیربایانو شکرانو مکرانو والو علماو دا وخت نو بني قریظه جرمانه ورکوله چا به ورته وی چې الکه جرمانه ولې ورکړي وې زمونږ پیر بیان دي مونږ هم کتابیان یو دوم کتابیان دي جنگ مو سره ولې کو وې زمونږ ملګرتیا وره او سره د حضرت سره چی حکم د قتال د دو سره نشته. چی دا مړه کو فدیه به ورکو جنګ ځکه کوو چی مونږ ملګرتیا وه ازادی وی ځکه چی زمونږ پیربایان دی خبره خلاصه شوه. بنی قریظه د بنی نذیرونه به قیدین راويست نو خپل ډله ایزو او سلوي فدیه ورکړه او دا به او ولی به ورکوه وی زمونږ پیر بایان دی ملګری دی تفادوهم وهو محرم علیکم آیات حل شو جرم بور کو تاسو د دین او حال دا چې حرامو په تاسو باندې شړل د دوی که چا وی چې الکه دا فدیه ولی ورکوي ستاسو خود دوی سره دشمنی ده نو ما وجه وی یا به په تورات حواله ورکړه چې په تورات کې قتل ناجایز دی وهو محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا نافیه دی برا سر من زور کا رو بوز بش فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا معنى فيها جزاء مضاف من موصول يفعل ذلك منكم دس الله موصول سرد سلين مضاف لين مضاف او مضاف سرد مضاف لين سم دمه شيئا إلا خزي في الحياة الدنيا نحو مير والا سکاری خدا دوری موری نشتا نو دغه پکې اوم نشتا اعراب د مستثنا او د مستثنا منه یوي مستثنا منه دلته شیئا مونږ منصوب کړه الا خزیون خبر د ما مرفوع جواب دا دی چې ما اولا چې عمل کوي نو د نفي د وجې نه کوي وقد انتقض النفي بإلا إلا ولم لا ما تکړه ما بعد الا ما عمل نشي کولی لا عمل نشي کولی نو په خپل اصل پاتې شو او اصل په خبر کې هغه رفع ده نو الا خزيون مرفوع شو په خلاف د ليسنا ليس چې عمل کوي د وجه د مشابهت نه د فعلیت سره اغا عمل پس د الا نه کولی شي ما او لا او لیس کې فرق دا شو چې ما او لا عمل کوي د نفي د وجنا وقد انتقض النفي بالا د دنیا محبت راغستی دي تظاهرون علیهم مدد کوي تاسو د یو بل سره دا غوی په مقابله کې بل اسم په ګناه او العدیان او په زیاتی تظاهرون علیهم جمله حالیه ده اوس د بنی قریظه سره شو تظاهر یو بل شاور کول مدد ور کول تظاهرون علیهم مدد کوي تاسو علیهم په مقابله دا غوي کی د خپل ورونو د اهل کتاب مقابله کوي بل اسم والعدوان حال دا چې د من دي من کم زیدا مبالغه ده اراده د نصرت او د ظلم کو نو د ابتدا نه په ظلم کې متلبس شوي ما وی چې جنگ به وکړو په خپل منځ کې راجمع کړه قیدی به دور راویستی و زمونږ یو ورسره وروری ده تظاهرون علیهم بالاسم حقوق الله عضوان حقوق العباد حقوق الله خلاف اسم حقوق العباد ظلم د اسم ماده قران کې 35 پیری او دا عام لفظ دی هر ګناه ته شامل دی او مصداقات قران کې لس دی تبدیل د وصیت یو خمر او میسر دوا کتمان الشهادت ومن یکتمها فإنه آثم قلبه پردې حق اغستل پنځم شرک شپږم افتراء علی الله وم پناقه قتل کول او اتم قسم په دروغه نو تظاهر چرته جائز وو مدد کوي د یو بل شا ملا ورکوي یو بل لره اخراج چرته جائز وو تخرجون فريقا منكم تظاهرون نو جواب اندماج شو بحر محیط وی وهو محرم علیکم اخراجهم ټول حرام او اخراج شړن ولی صرف ذکر کوي بحر محیط تاغی جواب کوي چې شړل د ملک نه دا ډیر لوی جرم دی سړی ملک بدر کې دا داغه په زنکدن کې میادیږي ښا او دا ډیر لوی عیب او ظلم دی او دا همیشه عار وي ځکه خاص کو او د نورو نه جدا کو قرطبی لیکی چی دا سیاسی قتل دی چی سړی ته وشړی قومیت نه بهر کی حال دا محرم علیکم چی حرام کړی شو پتا سو باندې شړل دوی افتؤمنون تاب خلاصه ستاسو د افعالو دا ده چې ځینې منئ ځینې نه جنګ کوئ بې فدیه ورکوئ فما جزاء من يفعل ذلك منكم استفهام انکاری خزیون ذلت ذلت وهوان وما الله بغافل عما تعملون آیات مطلب اثبات د علم غیب الله لرا تدا کار کوي او الله خبردار دی یا زجر دی چې تکوا زدی وینم تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې غم مکوا ما ته پته ده اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ تتمه د درې منوعي حاصل ده اهل النار عذابا رجل عليه من نار يغلى منه دماغه او كما قال ابو طالب د نبی علیہ السلام ډیر خدمت کړو د اور په ډډه وای پیسات د اور تلی وای د اوري او مازغه به خود کیږي نو دلته خداوی چې فلا يخفف عنهم العذاب سپکواله په سزا کې نشته په عذاب کې نشته جواب ما اوامر پریدي نواهی کوي دیزه کی وی چې منل خطر کې نه راوړون کې قتلې چا چې د الله حکم راوړې دي انبياء داعيان هغه به قتلول خامخا تحقيق ورکړی مې موسی عليه السلام ته کتاب وقفينا من بعده پرلپسې را لېږلي مونږ پس دغه نه رسولانو نه بالرسل کې بعد پار د تعدیت واتینا عیسی ابن مریم البینات ورکړې ومن عیسی زوی د مریم ته صاف کار خبرې وینه مضبوط کړې مې ودلره د روح قدس روح پاک سره افکل لما ایانو هر پیرا جاءکم چرا رسول پیغمبر راغي بل لعنهم الله بلکې لعنت کړي دې په دوی باندې الله پاک بکفرهم په سبب د کفر دوی فقليلا ما يؤمنون بس لګ دي په دوی کې مؤمنان ولقد اعطينا موسى الكتاب ترقی شوه مخکې وی چې اوامر او نواهی به نه منل اوامر به پرې خودو نواهی به کول دیزه کې وی چې منل خو در کې نار چا بچی دا راوړه هغه به قتلول خفا سړی روان دی او تور پسې ځي د چا په څټ پسې تلل د چا په نقش قدم پسې تلل قف پاینا من بعده اشکال دا راځي چې قف پاینا کافی او من بعده ته ضرورت قف پاینا اشاره ده چې دغه الرسل په دین د موسی علیه السلام باندې راغلي وو، شریعت یې نه و راوړی. د موسی علیه السلام دین او کتاب یې بیاناو. چلوي هم هغه لیکن دو بیا هم هغه مړه کړي دي من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات زبور ذکر نکو زکه چې پاری کې مواعظ ذکر او احکام نکب پکې تا عیسی په معنا د مبارک عبرانی لفظ دی مریم په معنا د عابدی قران کې ادعوهم لآبائهم د عیسی علی السلام نسبت مور ته شو دا تصریح د پدی بنی چې دی عیسی علیه السلام پلار نو الله هم نو یوسف نجار هم نو البینات قرآن کې لازمی متعدی دوړه مستعملیږي خپل واضح متعدی واضح کون کی نو معجزات دلائل هم ټولو لره شامل دي. عیسی علیه السلام سره اکثر البینات ذکر کوي. بینات ما یتبین به الشیء مصداق د دې کله آیات الله وی آیت الله خکارا کله معجزاتی عیسی علیہ السلام سر البینات رازی ردن علی النصارا ذکر دوی بوی چې د عیسی علی السلام په باره کې مشتبه الفاظ دي مشتبه خبرې دي موږ پرې نه پوهېږو، نو قرآن وینا وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ښکاره خبرې مې هغه له ورکړې وې، وایدناه بروح القدس، تایید مې کړی او د ده مضبوط کړی مې او ده لره بروح القدس. اضافت دروح قدس ته اضافت لپاره دتشریف یا اضافت د موصوف صفت ته مراد داغینا جبرائیل علیه السلام یا اسم الله العظم یا انجیل انجیل عیسی علیه السلام وحی جبریل روح حیات ته حیوان ته ویل کیږي د روح اطلاق په قران باندې هم راغلی دی روحا من امرنا سو کوئی دلته انجیل مراد دی جبريل مراد دی روحانی قوت د جبريل سره ډیرو حسان رضی الله عنه بوي وجبرائيل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء او جبريل يمين با د عيسى عليه السلام سره دغه سي ګرځیدل دا په استکبار داخله ده. نو اصل عبارت به داسې شي چې. انما جاءکم رسول من. استکبار معنا ما کړی وه تکبر وغمت الناس خلکو ته سپک کتل مائده ستر کی نو افکلما حمزه په استکبار داخله ده بما لا تفوا انفسكم استكبرتم منشا د خذلان چې سړی رسوا کیږي مردود او ملعون کیږي لکه د هغې رئیس ابلیس ابا واستکبره منشاعت ربنا ظلمنا تواضع زمون شیخ رحمه الله دلته واقعا ذکر کولا عبد القدوس گنگوهی رحمه الله من اصحاب التزکیه صوفیه صافیه ټول جونی په یو کمبل کې اړولیو کنچ ورته وي د د شاګردو نظام الدین بلخی لکه مرید چې ورته وي نن سبا خو مریدان دي نه پیران شته نه مریدان شته او دا جړی د شرک خوري د بدعاتو خوري عبدالقدوس ګنګوهي رحمه الله چې کله وفات شو د هغه زوی ابو سعید د ګنګوهي نه راغی بلخ ته نظام الدین وی زما صاحب الحق راغلی دی نو ډیر لوی خیال به یې د هغه ساتل څه موده پس واپس کیږي تاله ولا د سرو ورکی ډک ویزه د غنګوهینا بلخ ته دی په سینیم راغلی ویڅی شي په سراغلی ویتا چې کم امانت زما د پلار نه راوړیو هغه مال واپس سراکا دیو سابیا فارزون پشمیناو سیلی دلی نو حق پرس هغه باندې په هر وخت کې تکلیف راځي خپل ځان له کوشش کوي پردي ځان له کوشش کوي اسلاف زمونږ ټول په دي تير شي دي ابتلا به غواړی نه ګران شی دي خو په حق پرست به ابتلا راځي چې دغه سپینه پاغونده ګرځي ته پوه شه دا حق پرست نه دی څه بل څه شي پسې ګرځي هغه ولګي تبیری د اسونو خدمت ته حواله کړ حکایت اولیاء شیخ صاحب کتابونه چنګم شوي دي کله کله زه تاسو کوم چې را داشته داشته موږ څه خبر چا سره چیم حرام دي ښه نو حکایت اولیاء کی ضعیف قصې ډېری دي ګورې ښه خدا د عبرت یو قصه ده چې تواضع د کیوا نو ته به خبره مني نو موږ شیخ صاحب کې تواضع به چا به ورته وي ځان به نه کړو وی بس مانه غلطي شوې ده مارتون بابا جی چې کله دې فارغ شو نو نصیحتونو کې ورته وی چې کتاب دی وی طالب العلم تاسو کو تعالی جواب ستا په ذهن کې نو وای زه به یې وګورم ځان کړاوه ویمه ودی کوت اوایا ورنه احاطه د علم د الله څخه ده عرب دي کړي خدي تاسو ستو کی او نو پویږي وی والله اعلم خلاصه خبره ده پښتنو کې مولا ا باشد کې چپ نشوت هر څه یې وی طبیله کې دې سړا ټوکړه ولا ورکی نفسي مګي نفس مړکول پکار دی لا فارزون ولا بکر صفرا زړواله ختم کا چې وې غورځو وی ګنګوهنه ده چې زه خوښ شم مسافر سړیم تاسو را پورې ټوکې کوئ نظام الدین صرف دی وی دی هغه چې سابق دی سو وخت پس دا سونو خدمت پی کوي نفس مړ کوي نفس ولا مرکب کوي سورلې کوي وی نږدې ورته وغورځوه څه یې ونه وي خو پوزه یې تروه کړه ویده کې لا بوی څه وخت پس وی ځان به ننګاره کي لته به د تاړم کي او د ده په سر به دا خشاک وغورځوي چې داسې یې وکړو سپک پاڅېد وی زما د پیر استاد نوکر خادم اور غخت زر زری اغا خشاک را جمع کو او پورته یې که ویزه راته وښایه چې زه هلته وغورځوم خو کښې خو نه راغې وی داسې وی اوس بنده شو د الله د مخلوق خدمت به وکړي رايوست ځان سره د پلار امانت ورته حواله کړ بما لا تهوا انفسکم استكبرتم منشا د خزلان تکبر منشا د اطاعت هغه تواضع وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون ففريقا كذبتم صنعة الاحتياق احتياق دي د ماكو كذبتم فريقا فريقا كذبتم بفضله تعالی د شیخ مضمون بالالتزام مخکې ملګرو به څه چنګ بنګ لیکه زما د قرآن ځکه ډېر کمزوری دی باسی یو طالب العلم اوس په بټخیل کې دی نو د هغه د قران کریم پاڼه ډیره کمزوري و خط ډیر خو خو د میګي په پل بارانو ما به کله هغه تو قتل وی زما قران ته باندې ګوري وقالو قلوبنا غلف تتمي عابر انبياء يې ځکه وژلو چې مهر پې لګېدلی دی وی دوی قلوبنا غلف زړه پرده داړي راشه غلفن د دې جمع ک اغلف او ځان نو پټی په پردو کې نا سنت ته اغلف ځکه ویل کېږي په پرده کې پټي زړونه زمنګا نو پوی ګستا په خبره باندې حمیم سجده یو ځل دوړه راړولې منګم دی اوس د دې د پاره چې دوی ستا په خبره نه پويګو داری پینزم آیات مړه د مولیانو او امیانو الله فرق کړی وي ستا په خبره نه پویګو نو دلته غلفن جمع اغلف بشي زړونه زمونږ په پردو کې دي دویمه معنا اصل د دیو غلوفون او دا به زمه جمع د غلاف پشي لوخي ته ویلې کیږي ابن عباس رضی الله هر کله چې راوړو د کافرو ته رسولانو د دوی ښکاره حکمونه فرحو لوی وکړه بما چې د دوی څخه په هغه علم چې د دوی څخه بقرات سقرات د موسی علی السلام په دور کې موږ ځان له مهذب قوم یو جالینوس د عیسی علی السلام په وخت کې ستانه خپو هیو فرحو بما عندهم من العلم فلسفه ریاضی سینس ځان له کندوان د علم غلفن پرده دا دی ستا په خبره نه پویو غلفن منګلو خید علمیو غلف بلکی لعنت کرده پدوی بنی اللہ په سبب د کفر د دوی فقلیلا ما یؤمنون پس ډیر کم دی پدوی کی مومنان دی زیتا ملګری وګورئ قلیلا نصب راغلی دی ایمان سره شرک کوي یا د پیغمبر ځینی خبرې مني او ځینی نه ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم بیان د پنځمې نوعي او دا د مخکې نه ترقی ده او د هغې حاصل انکارهم من هذا النبي هغه اجزاء دې پرېږده په خپله دوی د خاتم النبيين تکذيب کړی د بوټو صاحب په وختو کې دي په داسې کافرانو بئس ما ډېر بد دی چې خرڅ کړو دوی په هغې سره نفسونو خپلو لره خراستونه د يهودو شروع دي آبا اجداد د دو پری دی دوی په خپل د خاتم النبیین تکذیب کړي دي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم انكارهم من هذا النبي قرآن راغه خی او پیجند خوخ نو نو اوی من نمنا و انفسو وكانوا من قبل يستفتحون على النقورة ولما جاءهم كتاب من عند الله او دودود خبر تايدك وما نكنا من عند الله من جانب الله دلالت په نهایت عظمت او په تقرب من الله کوي جزا نه ده ذکر جزا دا شوا چې کفرو به انکار وکړو کله کله اختصار کیږي قرینه یي قرینه رستو ده وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا كفروا كفر جهلي دا كفر عنادی وكانوا من قبل دا دي حاصل دری باندې او دا علامه الوسی کړي دي خو چې په وی خطه په پويږي او دا خلک د دې کتاب نه مخکي چې خو براو باید کافرانو لرا کافرانو د مکی اوالاو تا د پیغمبر ترجمه ګورا وکانو من قبل ودوی کې دا غلط د دې کتاب نمخ کې کتاب چلانو راغلي خبر به ورکاو کافرانو د مکی والتا علی الذین کفروا د پیغمبر چې نبی اخر الزمان را روان دی دیمه معنا وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا چې الله نبی اخر الزمان راواله چې موږ دا غو ملګرتیا وکړو او د کفارو سرکوبي وکړو درېمه معنا وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا ودوی د دې کتاب نه مخکي یستفتحون چې خبر به طلب کو کافرانو د مکې نه د پیغمبر په باره چې هغه نبی آخر الزمان راغلی دی او کنه یو یستفتحون علی الذین کفروا خبر به ورکاو کافرانو د مکې والتا مدد به غوښتو د الله نه په مقابله د کافرانو کې چې الله نبی اخر الزمان راولېږه چې موږ د هغه په مرسته کې د کافرو سرکوبي وکړو خبر به طلب کو علی الذین کفروا د کافرانو د مکینه د پیغمبر په بارا چې راغلې دي او کنه مولانا اشرف علی تنوی رحمه الله د قاموس نه رانقل کوي او مفردات ته امام راغب هم لیکي چې یستفتحون معنا اذا علمه او معنا مادری وکړي یو معنا مې وکړه چې نبی اخر الزمان مکی والا او تبوی امداد به د الله نه غوښته د دوی نه به تاسو کو چې نبی اخر الزمان راغلی دی کنه راشه وکانو من قبل ودوی خو يهود وې د دینه مخکې یستفتحون علی کفرو چې دعا به غوښته په حرمت ته پیغمبر او حرمت ته پیغمبر باندې په جاه د پیغمبر باندې اول خدا ثابت نه ده شرع فقه اکبر صفحه ایک سو اکاس ساٹھ کی سوال بحق الرسل والملائکه مکروه حق لفظ نه دی ثابت شرح العقیده الطحاوی کلام کوي مبتدعين د دې لفظ نه من قبل يستفتحون على الذين كفروا توصل بالزوات ثابتين اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان نجد نعته فی التورات یو دویم چا دا ویل دي چې اللهم انا نسألك بحق نبيك الذي وعدتنا چې ته دا پیغمبر راولېږه کتابونو کې موږ سره لیکل دي چې داسې یو پیغمبر به راځي اوس که ته وایې چې بحق النبي راغلی دی نو اما الاستدلال بحق النبي د کې سودی دی او هغه ضعیف کذاب دویم دا عمل د یهودو دریم شرایط من قبلنا نکیر پشتا څلورم د احناف په کتابونو کې دي ته مکروه تحریمی ویلي دي او اخیری دا تفسیر غیر متعین دی نو لنډه معنا خبر به ورکاو کی د کافرانو ته چې نبی اخر الزمان برازي مدد به غوښتو د الله نه په مقابله د کافرانو کې خبر به طلب کو علی الذین کفروا د کافرانو د مکی والنا په بار د پیغمبر حق لفظ ثابت نه سودی ضعیف کذاب وکانو عمل یهودو شرایع من قبلنا احناف دي ته مکروه تحریما تفسیر متعین نه ما دپاره د صفاتو د ذوي العقول راځي عرفو چې دوی وپېژند کفرو به نو انکار وکړ دنه لعنت تعالی دی په داسې کافرانو وزه د ظاهر په ځای د مزمار فلعنت الله عليهم على الذين كفروا مخکې ذکر دی وضع د ظاهر په ځای د مضمر د پاره د بیان د علت بئس ما اشتروا به انفسهم تتمه د نوع خامسي او دا زجر دی بئس ما اشتروا به بئس فعل دی د افعال ضم نه ما موصول اشتروا به دا صله موصول سره د صلې نه فاعل د بئس انفسهم مفعول به يکفروا مقصود بالضم بما انزل الله بغيا مفعول له من ان ينزل الله من فضله فضل قرآن کی ددین توحید سورہ یوسف 38 کی براشی بے سمشترو بیهی اشتراو په معنا د خرڅولو سره هلاکول محاوره دا فلانی سړی ځان خرڅ کو مطلب ځان هلاک او تباہ کو جهري کفر نه دی عنادي کفر دی بغيا د وجد زدنا عنادي بغيا زد عناد ته ویل کیږي ظلم ته وي قران کریم کې د يهوديانو عمل بغيا لکه په دې صورت کې 213 آل عمران انیس، شورا چودہ، جاثیہ اوولسم، بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا د وجې د ضد نه دې سورت دوه سوه دیارلسم کې دوه سوه تېره کې علا عذاب حسد زید وللکافرین عذاب مهین او د پاره د داسې کافرانو عذاب دې مهین خورون کې عذاب مهین تر دې زه پوری پنځان وعد بنی اسرائیل سره د تیمونه ذکر شوی اوله نوع اته نعم او دو نقم تتمه پنوم کار نکیگی من آمن بالله نوع د موجودو بنی اسرائیلو د پلار نیکو دری خباستونه اول نقض عهد د الله کتاب نه منل دویم سنت نه منل د الله په حکم کې چونو چرا نو دریم قتل تتیمه کې پنځه خبیث جماعتونه الله ذکر کړو احبار رهبان منافقین اومیان انفر منشیان اصحابزادگان اتتیمه د دې په بشارت او په تخویف سل دریم انواع